ها کسانو ته په جهنم کې چي دي یارفونهم فی جنب دوی بسیماهم پنخو باندې قالو ویبا ماغنا عنکم اس فائدہ در نه کا تاسو ته جمعکم جمع کول تاسو وما کنتم تستكبرون هغه چې تاسو پاغي لوی کولا اس فائدې درنه رزق درکړې ده لګو ورته وراته قالو او بوي دا جنتيان ان الله یقینا الله تعالی حرمهما من کړی دي دا دواړه علل کافرین په کافرانو باندې دا کافران کوم دي الذين دا کافران آکسان دي اتخذو دینهم چې نیولیو دین خپل جوړ کړو دین خپل لهوان مشغله پس عمل به وکړو غیر الذی غیر د هغه عمل نه کنا نعمل چې مونږ کاو صحیح کار به شروع کو اعلان وشي قد خسروا یقینا تاوان کې واچول دوی انفسهم ځانونه خپل وضل ورد بشي عنهم ددینا ما كانوا یفترون هغه چې دوی دروغ جوړول زړه کې انه یقینا شان دارې لا يحب المعتدين مینا نکي الله پاک دې حد نه تیری دن کو سرا پچغو چغو لګیا دي سړیا الله وی عاجز سر الله نو غواړي او پټ الله نو غواړي ولا تفسدو اورانه مکوي په شرک کولو سره په الارض پس مګه کې سقناه لبلد میت اوسه کو مونږ دا او بیان ورو دا او با کوزو دا وریس اغه زمکه ته چې وچا دا میت وچا دا فانزلنا پس را اور اورو من به فغیز اغی باندې الماء وبا وریز آلتا ورو چلو او بیا پاغی باندې پاغا لاغو وبو ورو باران ورو غیاګا نشنه شر الله په امر والذي واغز مکا خبوسه چې خوروي اورا یعنی بیکاری لا یخرجو نراو باسی دا ازمک الا نکیدن مگر بیکار بوټي ازغینات دی پای دی کم خاور چې خاور داغي کې خسته خسته پسونه وشي او کم خاور چې قرانا کدا هغه کې بغیر د ازغو بی پای دی بوټي پکې شین شي کار والا پکې نه اداغه قوم دینه قوم خپل ته لېګلو کله چې ور ورسېدو نو आवाज وګنو علی السلام په قال وی یا قوم عبد الله ای زما قوم بندگی خاص کړی الله تعالی لرا مالکم نشتا تاسو لرا من الہ هیڅ څوک مددگار غیره سوا د الله تعالی نه مددگار ماغه دی قال او نوح علیہ الصلات والسلام یا قومي ازما قوما ليس بي ضلالت نشته په ما باندې گمراهي زګور خطا نه ما گمراه نه ما ولکنی رسول لیکن زو رسول یم من رب العالمین د طرف د رب المخ... رب مخلوقاتنا د رب العالمین طرف نه زو پیغمبر یم قال ویلو هود علیہ الصلات والسلام خپل قوم ته یا قومي ای زما قوما عبد الله بندگی خاص کړي الله تعالی لرا مالکم نشتا تاسو لرا من الہن هیڅ مددگار سے غیره سوا د الله نه افلا تتقون ایا پس نه بچ کېږي د شرک نه تاسو نه یریږي د الله نه ځان بچ کې د شرک نه قال اوی الملو متبر غټانو الذين اکسان کفر چې کفر کړو من قومه د قوم د هغه نه قوم د هود علی السلام نه اوی سو ان یقینا مونږ لا نراکا خامخا وینو تعالی را فی صفاحتن وانا لکم او زه تاسو لرا ناصح امین خیرخوا امانت داریم کمی خبرې چې ما تعالی ترنه کی یا غدر تا کوم خیرخوا یم تاسو امین امانت داریم ځان نه پګي خبرې نه کوم چې کمی خبرې الله دې غدر تا کوم او عجبتم دې دا پاره چې مونږ بندگی وکړو وحده دې یو الله تعالی ته دل راغلی چې مونږ الله یوازې باد وکړو ونظر او پرېږدو ما کانا یعبدو آباؤنا مونږ پرېږدا کسان چې بندگی کوله مشرانو زمونږه پاتنا پس راوړه مونږ ته زما سره تاسو جګړه پسه ده فی اسماعیل په بار دا غنمونو کې سمیتموها چې کې خود لدی هغه لره تاسو انتم تاسو چې دا د دې مرز ذمہ دار دی دا د دې مرز ذمہ دار دی دا د دې حاجت پوره کوونکې تاسو به نمونه خو دي دي واباؤکم او مشران تاسو به نمونه خو دي دي چې دا د پلان کې مرز ذمہ دار دی دا د پلان کې مرز ذمہ دار دی نه ما نزل الله بها ندی نازل کړي الله تعالی په دوان دی من سلطان هیڅ دلیل الله دې طرف نه پیدا نشتا الله وی مان سوا بل ذمہ دار حاجت روان نشتا فانتظرون قد جاءتكم یقینا راغله د تاسو ته بینه نخکار معجزه من ربکم د طرف د رب تاسو نه هذه دا دا ناقۃ الله وقد الله لکم تاسو لر آیتا معجزه دا نخدا فذروها پس پریک دی داوخا تاکل فی ارض الله چې خوراک کوي پس مکه د الله تعالی کې یعنی ګرځولای تا ګرځولې تاسو الله تعالی خلفا آبادون کې پات کیدون کې من بعد یعنی آبادون کې د زمکه بعد من بعد روستا آدین د آدیانونا هغه تباشو تاسو آباد کړل زمکه کې یی وبوأکم فی الارض او زای تر کو تاسو د پس مکه کې قال الملأ نو اویم غټانو معتبرو الذين استكبروا هغه کسانو چې لوی کړي وا یعنی د مال د وجنا من قومه د قوم دا غنا د قوم د صالح السلام نا للذین هغه چاته استضعفوا چې کمزوري ګڼل کېدل لمن امن منهم یعنی د وجې د غریبۍ نه کمزوري ګڼل شو لمن امن منهم هغه چاته چې ایمان راوړیو د دوی نه اتعلمون ایا تاسو یقین کوئ تاسو پوهیږئ ان صالحا چې یقینا صالح علیہ الصلات والسلام مرسل رسول دې لګلې شوی دې مې ربه دې طرف در رب خپلنا تاسو پوهیږئ پدی قالو او دې مؤمنانو ان یقینا مونږه بما ارسل به باغ سچ دې را لګلې شوی دې پاغي باندې مؤمنون ایمان راوړې دې مونږه پیغمبر پیغمبر خود دې دې چې کمی خبرې کې مونږ هغه منلې دي دا چې نران مؤمنانو قال الذين استكبروا او ویلا چا چې ځاني لوی غنلو ا کسان ویل چې ځاني غټ غنلو ان یقینا مونږه بالذي پاغ سبان دې امنتم به چې تاسو ایمان راوړې دې کافرون انکار کوونکی یو موږ تاسو خبره نه من فاقرون ناقتا نو هلاک کړه دوی اوخه مړې کړه زخمی کړه یعنی مړې کړه دوی هغه اوخه وعتو نه فرمانی کړه دوی ان امر ربهم له حکم در رب خپلنا وقالوا او یل دوی یا صالحو اے صالح علیہ السلام نو روان شو صالح علیہ السلام فتولا نو روان شو واوړې دو دو دینا انهم دو دینا وقال او یل ځان سره یا قوم ای زما قوم دا आवाज خفغان دي دانه چې مړو اوریدو لقد ابلغتکم یقینا رسول دې ما تاسو ته ويا وقال يا قومي اوي صلى الله عليه وسلم اي زما قوم دا د افسوس خبره ده او پلان کیا لقد ابلغتكم یقینا رسول دې ما تاسو ته رسالت ربي پیغامونه در بخل ونصحت لكم او خیر می لټول دې تاسو لرا نصیحت نکړي تاسو ته ولکن لا تحبون الناصحين لیکن نخو کو تاسو خیر خوان خپل تاسو خوخ نکړل نه انجام مداشه ولوتن او لوط علیہ الصلات والسلام لګلو اذ قال لقومه کله چې ویل خپل قوم ته اتاتون الفاحشتا ایا راتلل کوي تاسو بدکارای تا به حیای تا ما سبقکم بها چې مخکی والے نه دې کړ تاسو نه پدی کار باندې من احد هچا من العالمین د مخلوقات نه د خلقو نه لواته دی کو دا چې کار وې تاسو وړاندې چا نه دی کړي او تاسو دا کوي و به خوندو انکم یقینا تاسو لتاتون الرجال خامخرات کوي نری نو تا شهوتن په شهوت سره من دون الله من دون النساء انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو خامخرات لکوي نری نو تا شهوتن و شهوت سره تیر وتون کیي من دون النساء د زنانو د زنانو یعنی خزونه تیری دون کیي خطا شوی یی شهوتن شهوت پورا کوي سړو سره من دون النساء بغیر د زنانو نه الله خدای زنانه سړو د پاره پیدا کړی دي چې په حلال طریقې په جایز طریقې سره ودونه او کې ور سره او تاسو په شهوت سره تیر وتون کې یی د زنانو ان خزونه بل انتم بلکې تاسو قوم مسرفون قوم یی مشرکان فعذاب کې پاتې کیدون کې وا وامطرنا علیهم او راو رو مونږه په دوی باندې مطرن باران ناشنا پنظر نو وګوره کیف کانا څنګه شو عاقبت المجرمین انجام د مشرکانو د مجرمانو د زیاتی کوونکو و الی مدین اخاهم او لګلو مونږ مدین والو ته رور دوی شعیبن شعیب علی السلام قال ویلو شعیب علی السلام یا قوم عبد الله ازما قوم بندگی خاص کړي الله تعالی لرا مالکم من اله غیره نشته تاسو لره هیڅ مددگار سوا د الله تعالی نه قد جاءتکم یقینا راغله د تاسو ته بینه معجزه اخکارا من ربکم د طرف در رب استاسونا فاوفل کیلا نو پورا کوي پیمانه کول ول میزان او تول کول پیمانه چې کوي نو پورا کوي تل چې باندې تل باندې چې تول کوي نو پورا تولو کوي ولا تبخسوا الناس او مکه موي د خلقنا پاغ باندې وتبغونها عوجا او لټوي پاغي کې کوګواله الله دین ورته په شبهات او په وسوسو باندې غلط ښکارا کوي او دین نه منع کوي وذکرو او یاد کړي هغه وخت اذ کنتم قلیلا کم وخت وای تاسو لګ